مناسبت ته او دویم مناسبت دې ځای سره لګي چې دویم مناسبت دې د دې ځای سره لګي چې الحمدلله رب العالمین سبحان ربک رب العزه پاکی دا او پاکی بیان رب د عزت چې رب د عزت دی او سبحان ربک سبحوا سبحان پاکي بیانوي رب لره چې رب د عزت دی عما یصفون دا نشي دی بیانوي د ولد او د شریک نه والسلام على المرسلين السلامت یاد پر رسولانو باندې سلامتی علی پر رسولانو باندې والحمدلله رب العالمین صفت کامله خاص د پاره د الله تعالی چې رب العالمین او د پاره تربیت د خلکو را لېګل د قران چې قران راولېګو چې دې تربیت شي په دې باندې ټول د قران تربیت کني وي انسان زناور دی او که د قران تربيت باندې عمل وکي انسان کمال ته رسي کمال ته نازل شوی د پس د سورته قمر نه سورته قمر نو قمر را لېګم د پاره د فائدې د رڼا قمر قمر شي قمر خو په شپه کې زمګه کې رڼا راولي او قران په زړه کې رڼا راولي ښا قمر سره ذکر ربط دی دا او دې دا ته ربط او سلام علی المرسلین صاد بسم الله شروعکم فنم ذا الله الذي جعل القران دليلا على رساله رسول الرحمن على الخلق بارسال رحمان دې په خلق باندې پر علی ګلو د کتاب الرحيم للمؤمنين بإعطاء التوفيق وبقبول رسالته قبول د رسالت رسول پاک کوي سواد الله عالم نه پمرات خپل سره دینا ته سواد معنا مسو کوي سواد معنا خو نشته دي او مقطعات دي مقطعات معنا نشته سواد الله اعلم بمرادي بذلك لا حاصل لها معنا نه حاصل دي دلیل په څه دی والقران قسم می دی په قران باندې دا په دلیل لخوا والقران قسم می دی په قران باندې فی کل ما اخبر به فکل هغه کې چې خبر درکې په هغه سره ذکر صاحب د ذکر دی نصیحت درکې پن درکې نصیحت پن عزت درکې نو قسم می دی په قران چې صاحب د ذکر دی دا قسم د پاره د استشهاد شخه صاحب د ذکر دی ذکر دا رسالت دلیل د رسالت رسول پاک دی دا قران نسبت د رسالت او اثبات د حقانیت د قران او شدواړه اوس الله شکایت ذکر کوي انو بل الذين بلکا کسان کفرو چې کافران فی عزت دی په تکبر کې دي اذا قيل لو اتق الله اخذته العزه فی عزت په تکبر کې دي وشقاق په عداوت کې دي رسول پاک سره فی عزت وشقاق په تکبر کې دي او په شقاق کې دي نو الله وایي چې څوک تکبر کوي د قران نه او د پیغمبر نه نو دا یې انجام سره تخویف دنیوي کم اهلک نار ډیر مې الله کړی من قبل فخواله من قرن دا قومونه فنادو فنادو आवाज به وکړو وخت هلاک کې ولا تحين مناس انو وغير وخت خلاصي ولا تنو حين وخت ولا حين منات نو تی زائد شو نو تی زائد شو او الفیه او شعر راوړل الفیه کې الفیه وای نه دا لا ته هم لغت راغله لا دې کې دوه لغه دي لا ته په معنا د لیس سره دي لا ته په معنا د لیس سره دي ښا لا لا ته په معنا د لیس سره دي منات دا به عمل کې په حين لفظ باندې نو دي کې حذف ذي رفع فشا والنسب قل حذف ذي رفع دا شايده النسب قليل راغله نو لا تحين منات نو وقت اخلاصي مقاتل وي ذکر د قران دا بیان دا وعظ جواب د قسم دا ان ذلك حق دا جواب د قسم راو باسله یا کم اهلکنا دا جواب اخفش وی جواب ان كل كذب الرسل فحق عقاب نو جواب د محذوب لتبعثن راو باسه دا قسم د قران په صدق د رسول پاک باندې دا راځي نو دې کې یو جواب د قسم دی او دا لا ته په معنا د لیسه تر دی ليس الحين حين مناس نو وخت وخت اخلاصي نو دا لا ته تی زائده ده یا تی زائده دا یو لغت ده لا ته امراضي او له لا امراضي لا ته امراضي غلې او ساري الفي راوړل دي لا لا والنسب قل حذف دي رفع او دا دا نسب قليل نو هغه دا راوړ چې دا لا ولا تحي انو دی لره وخت خلاصي دا پدې زائده مو آیا پکې دا یو لغت دی دا غینه نو کم الکنا من قبل من قرن دا قوم فنادوا اوادوا دا د رسول پاک ساحر جادوګر دی او دروغجن دی پر رسالت کې په نزول د وحي کې ګور داسې دا پیغمبر وای اجعل الالهه اله واحده اگر زوی دا پیغمبر الها ټول زمون ادري سو شپېته الها واحده اله یو یو خدای ومنه دا مسله خو موږ نو اوریدلې مګر ځان نه جوړ شوی دی کذب دی دروغ دی الا اختلاف کذب دی دروغ دی ځان نه جوړیو انزل علی ذکر اے نازل ش په دبان ذکر قران من بیننا پما بین زمون کې په مکه طائف کې بل څوک نو اله په د قران راغې په مکه طائف کې بل څوک نو اله په د قران راغې انزل علی ذکر من بیننا بل هم فی شک دی په شک کې منو ذکری د ذکر زمانہ بل لم یذوق العذاب بل لم ما په معنا د لم کا لم مخفف لم یذوق العذاب بل ان یسکر عذاب ذکر داسې وای ام عندهم خزائن رحمته ای په دې ځای باندې خزانه رحمت دی چاله ورکه چاله نه ورکه په دې ځای باندې خزانه د رحمت در افسادي العزيز چې زورور دی غالب دی الوهاب بخون کې دی ام لهم ملک ام في زعمهم ام لهم في زعمهم اې دې لره په خیال لدی کې با شهید اسمانونو د ول ارض او د زمکو دا وما بينهما غجب من ذلك دي د زمکه د اسمان اختیار لدی دی نو امر د پاره د سده د تعجیل د پاره دی زید ای دی خو د امر د پاره د تعجیل دی ښا فليرتقوا في الاسباب ودي خيجي په اسبابو کې اسبابو کې الموصله الى السماء ان وحي راړي هغه چا چې څوک خوخي بل چاته تاسو وحي راړي کستاسو اختیاري او خيجي دا چیلنج د دنیا ته فليرتقوا في الاسباب و دې خېږي دې په اسبابو کې دا وحي واړوي د رسول پاک د بل چاته راړي دا اختیار خو نشته دروغ وایي نه اسمان ته خته شي نستاسو دا اختیار دی الله وای جندما یو لخر ګوټه دی جندما یو لخر ګوټه دی هنالک کا دغه مکه شریفه کې مهزوم من الاحزاب مهزوم چې پاتې شوی دی من الاحزاب دا قومونو نه مخکینو قومونو نه دا پاتې شوی دا څه د با دا کوم باقی پر دی تخویب قذبت احزاب اغداو اعذاب سوکو چې مخکې تیر شو کذبت قبلهم تخویب د تکذیب کړو په خوا دینه قوم نوح علیہ السلام عادیان و فرعونیان و فرعون او تا دا میخونه می په غرونه ټکولي دا غرونه الله په دې ځمګه کې د میخ په شکل داتې الله کوي چې دی خو دینه او سمود او سمودیان قوم د لوط علیه السلام او اصحاب الایکه صاحبان د شعیب علیه السلام ځنګل صاحبان د ځنګل شعیب علیه السلام اولئک الاحزاب دا دی غ احزاب قومونه پخوانی هنالک مهزوم من الاحزاب دا اذا احزاب اجمالا بیان وکړه ان کل نو دا ټول احزاب الا كذب الرسل مگر تکذیب کړو د رسولانو فا حق عقاب نو ثابت شفای باندې عذاب زما حنازل شو ثابت شو حال سبب عذاب زما هلاك هغه هلاك شو چې تکذیب وکړو وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا اهل مکه الا صيحه واحده مگر شغيويتا دې معنی چې یو چغه والي شي ما لها من فواق نبی دی لره فواق فواق څه ته وایي توقف فما بين حلبتين دا غوا چې لشي میخه کنه انو یو تینا بل تی تلاس کی دور انتظار بولنی دو لشي کنه انو دون بیا بل دی نور دو لشي دومره توقف بین یا ما بین الحلبتين دا مطلب چې دا غوا ولشي میخه غوا واذكر صبر عبدنا یاد کا صبر د بنده زما چې داوود علی السلام دې زل ای دی صاحب د قوتو دا غسمر لوی طاقت او صبر کړو نو ته صبر کوا انه اواب دا داوود علی السلام راجی کیدونکو الله تا دا چې الله ته راجی کیدونکو دا داغه د رجوع بیان کوي څنګه راجی کیدونکو الله تا دا چې راجی کیدونکو غرمې نه مخکې سهار کې به داوود علیه السلام دا زبور لوستنه دی به تسبیح وي او مازیګر کې به تسبیح وي ان دی به سره تسبیح وي دی غرونو یو عجیب خوشوالي و وتویر محشورات امر غیب جمع شوي چاته راجی کی دن کی دی ټول مخلوق الله تعالی راجی کی دن کی دی نو داوود علیہ السلام دومره طاقت او دومره حسن حسن आवाज مولا ور کړو چې کتاب لوستو مرغه غرور ور سره رقص شروع کړاته اوازونه به کول فشددنا ملکو اما قوی کړو بادشاہي د د بادشاہي کوي وا فصل الخطاب خطاب فاصله اضافت د صفت موصوف ته شوی دی خطاب فاصله بیان شافی فی القضاء فصل الخطاب سمانا بیان شافی په فیصلو کې نو ورته وای وهل اتاک راغلی اتا ته نبو الخصم قصه د جګړې کوونکو اذا تفسور المحراب فاوکه چې په دیوال واوریدل محراب دو وهدنا او لار خو مونږ ته اله سوا سوا استرات لار برابر چې دې په حق دې کې زه په حق يم لار راته وخیا نور ته وی ښا دلته تفاسیر طالبانو ګناګون خبرې کوي هغه د طبيعت نه مني هغه د منلو نه دي ښا هغه منلو نه دي او اسرایلیات هغه ته اسرایلیات وای دغه د پیغمبر شان خو د پیغمبري کنه هغه چې کوم واقعات ذکر کړي دا صحیح نه دي ته اسرایلیات وای نو ته اسرایلیات هغه ته وای کنه اسرایلیات هغه ته وای چې دا ملک رالل او دا ځان یو مدعی شو بل مدعی شو دا ملائکی وی او ملائکی راووري او ملائکو دا کار وکړو نو ملائکو دروغ وی انا ملائکی داسې وای نو ملائکی داسې وای انا ملائکی وی داخه ملائکی دروغ نه وی په غلطه دعوه نه کوي ملائکه او په دروغ جواب نه کوي ملائکه فیصله ول داوود علیہ السلام وکړه او سولې وای فیصله وکړه یو سړی یو کم داوود علیہ السلام یو کم سلبی بیان وی یو کم سلبی بیان د داوود علیہ السلام وی یو بیبي د یو فوجي خوښ شو نو هغه به دی په لولېږي دی په لوغه به ژوند دی را مړ به نشو نو ته دې نه په زور واغسته دا قصه زمانه لوده چې دې په زور واغسته پیغمبر او دومره لوی شان والا الله یې صفت کوي دا دغه شان سره مناسب دي دایته اسرایلیات غلطي ویخه دا زمون کتابونو کې بعض خلکو زنديقانو دروغ لیکلي دي ندي جواب دا دی په تفاصیلو کې نقد خو نه شوی دای په کې غلطي راوستي دي دا نه دي صحیح کی سواوري طالبان تاسو صحیح راغلي هي کا د اسرایلیات غلطي دا پرې دی دا ذهن نو باسي پیدا وکال له دوشي بیا یې دوه کال چې ریګ دا به پینځه شي دینه وکاندک جوړ شي وي لته نه په زور واغسته نو غیر عالل نو په سوکیداران ولاړو په لارا سوکیداران نه پرې خدل نو غي ا په لړ یو دیوالو نو په دیوال را واوړیدل غردی خو په خټه ور لګی او دغه وخت داوود علیه السلام خبرې نه کولې د قضا وخت تیر شوی او فیصله وخت تیر شوی 12 بجې پورې فیصله و دا د هغې نه رست راغلی دی نه غبراوی دا د ناور د کومې غاړې رااله هغه عظیم داسې منتهي وی بیا یې صبر وکړه هغه ورته ونکړه سره د طاقت نه چې نیولې چې ځوان کې وي دی د لرګو سره ځوان کې دی وخت راتلو نه پیژني سره د طاقت نه صبر کړو ښا واذكر صبر عبدنا داوود دا داغه صبر له اشاره ده دوره صبر کړو دوی خزوای دعوه کوي وای دا وکو دا ګوره صبر وکي اوس یو مرګر راوي نو ما باندې دم واچو دا د سبب وخت دی دا د دم وخت دی نو دوه رقم کلی نو ما یې شوف ما ته شوف صبر وکاو نو چې قامه کلی نو سبو نو ادای وی زه دغه کدا تور ته وي داوا کوي دا یو داوا کې ان هذه دا شروع ده په داوا کې پیدا یو زما رور دې د میری دا زما رور دې په دین کې په دین کې د میری رور مې دې په دین کې مې رور دې لو 99 نعجه لده یو کم سل ګړي دي ولي نعجه واحده زما ګړه یو ده لزلفا قربت ده په درجاتو کې وحسن مآب اخست مآب ده په آخرت کې نو اوس داوود علیہ السلام نس شوی دی نو دا داوود علیہ السلام ورته وی تاسو د زیاتې کړې سا یو غړې ځان ور ټول رد کړې او کني کړي انو د خیاته کړي دي تفاسیر وی ملائکو دا دې کوي په ځان فیصله وکړه په ځان ته فیصله وکړه شبیر احمد سے بلا تفسیر عثماني نه دي تفسیر عثماني دای لیکو په دابل کې په دابل کې وته نو دای لیکو نو دې راي ته چراغ نه وي دا کیسې د تفاسیرو دا خو طبيعت نه مني دا خو طبيعت نه مني انو دابل نه لار دیوبند ته انور شاه رحمت الله علیه ته وی چې انور شاه رحمت الله وی جی دا تفاسیر چې کې مې کې دې کې دا خو طبيعت نه مني د پیغمبر شان خدان لره او صحیح کیسه نه معلومه دی راي کې تشويش کیم هغه ورته مستدرک راواخله مستدرک راواخله نو مستدرک کې دوه حدیث راغلي طالبانو یو حدیث دا دی چې داوود علیه السلام دا خپل کور د مازیګر ماخامه پورې به ذکر کوم دا به خزه دا به ذکر به کوم حدیث کې دا دی شپه شپه راځي څلور ځای کړ دا حدیث یا رز دو ځای کړ شپه دو ځای کړ بیا څلور شو دواړو کې دغه دی نو د دغه وخت یو د دولت نه پس د وخت ا د دولو سره پس د اجر راغله نو د چې دا تنظیم جوړ کو دي ته وکی دی چې دا تنظیم جوړ کو نو د نسبتو کزان ته ما خې تنظیم جوړ کو ښه خې تنظیم می جوړ کو یو وخت با زما کور کې بي د ذکر د الله نه دا سی وخت بنی چې ذکر د الله بنی کیږي 24 غنټه به زما کور کې ذکر د الله عبادت د الله دا بکیږي دا ما خې تنظیم جوړ کو ځان ته نسبت کو چې ځان ته نسبت کو الله په دې خفشو وی طالب دا تنظیم زروانو طالب دا تنظیم زروانو وی کله وی پیته په خپل پوه شي پوه بشي دا تنظیم باندې کور چلیدو دغه وخت له داوود علی السلام راغی عبا ذکر کې مشغول شو ذی عبادت ذکر کې مشغول شو دي کې اجر په دیوال راوتل راو راوړیدل چې راوړیدل یا علیہ السلام ففزع غبراو تا زناور د کوم غاړ رال دا جوړ ملک نو ماری ګړي رولې به به کوي پی جی خپکیګه ما دا زمونږه نحنو خصمانه مونږه جړی کړی کونکي بعض زیاتې کړي بعض زمونږه په بعض باندې ولا تشتت في الوقت ته وخت زیاتې مخرب تاسو وخت ډیر نه خرابوږي دو خبرې دي تاسو وخت نه خرابوي ولا تشتت في الوقت ته زیاتې مو کو په وخت کې وخت مخرب اوسې وهدنا الى سواء الصراط وهدنا الى سواء الصراط لا راته خو سم لا هغه داوود علیه السلام دې زیاتې کړې پتا باندې صاحب له خوخه مبادله المال بالمال بالترادوی چې تر ځانې د بیا غلطه ده زیاتې کړ ورکوي غلط په تو ورته واشه مال راګي ورکوي واره کړ ولا داوود علیہ السلام یو وینجی د نه پويږي د یو ګډي سره ټوله رد دغه هغه بل وی ستا دی خود نو کړي یو ګډي سره خو پتا باندې ته ګرمي را دي خو زور سره ځان خوروم کنه اسه څوک ته شیخ چلی دیو ودا بل اخر لنګر دینه به ډیر دغه یو ګډه دوه بچی راړي کال کې کنه نوی دینه به یو شی جوړیږي دې تا باندې څه تاوان دی خو دې ګرځوم او سروم دای خبره سیوا کې په ما بین کې ا دې جوړ خبرې هم ډیره عجیب عجیب ښه چې واوري پاک زناوري نو دا هغه ګنټه نیمه دوه ګنټې وخت د دې په خبرو باندې د داوود علیه السلام نه خراب شو داوود علیه السلام ته خبر ورکه را له اوه ما چې ویلي چې ما خې تنظیم جوړ کړ هغه تنظیم خو خراب شو خراب شو چې خراب شو وزن داوود دې لا تراشي ګمانو کې داوود عليه السلام انما فتننا امتحان کې عالم وي ازمیخ کې عالم لما اصاب المراد زه خو نه رسیدم مراد ته ما ځان ته نسبت کړو او الله په دې ځان ته نسبت خپاو چې تاولي نسبت ځان ته وکړو هر څه برابروم هر څه زکو تاول ځان ته نسبت وکړو نو داوود علیه السلام فاستغفر ربه طلب د بخشش یو کده خپلنا چې الله ما ځان ته انتظام نسبت کړو حسنات الابرار سیئات المقربین بالکل دا ما ځان ته نسبت کړو نو طلب د بخشش یو کده ربنا وخر راکعا پریوت الله ته پسیده باندې وانا براجش نو الله وای چې ځان ته لغای کړنو فغفرنا له ما بخنه وکړه دې نسبت کول ځان ته فغفرنا له دې نسبت کول ځان ته د ځان ته نسبت کول پوه شوي ځان ورته وبخ ولي ان غفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وقرنا وحسن دل ما دا ډیر قربت دی په درجو کې خسته ځای دی نو هغه ټیمونه سلور ځای کړو هغه کې شبی رحمت ته اشاره کړې خپل تفسیر کې وما درته وضاحت د پاره مستدرک دغه کو چې مستدرک وګورئ دا ټیمونه څلور ځای کړو ا نسبت کړو ځان ته نو دا نسبت کول ځان ته الله تعالی دا خوښ نشو لکه داوود علیه السلام ځان ته نسبت وکړ الله وی دا انتظام بدل روانو ور یوسف علیه السلام دوره نسبت کړو اذكرني عند ربک یا کما باچا تخا نو وکاله جیل کی سار کنا حسنات الابرار سیئات المقربین ساسو زین تراله خبره ها هو شوي کنا هغه کیسې چې تفاسیر کې غزه نشم کوله هغه وخت غواړي هغه مخدوش دي ښا اسرایلیات دي صحیح خبره حق خبره داله چې د نسبت ته ځان ته د تنظیم جوړول کړو الله وی دا انتظام بدل زر وانو دي کې تفاسیر بل بل په لذي ښا تفاسیر خبرې پرې دي دا واو نو دا انتظام ول روان کو فقط نو تجلو شو وزن داوود ګمانو کو داوود له وې زما انتظام قران شو اما چې ویلو هغه قران شو دا داوود دا ګما اې قنا ذالک وان انما فتننا ما فتنه کې ورته نو طلب د بخشش وکړو مراد ته نه رسید رب هو خر راکان وانا فغفرنا له ذلك تاسو خیال تراله پوه شوي کنه وان له عندنا پنیر دی داوود علیہ السلام پنیر زما باندې ذلفا خربا او وقربت په اخرت کې الته کې تاسو پیجندلې پوه شي وي الله له خلیفہ نشته ده لا مشير له ولا وزير له ولا خليفة له خليفة ولا نشترخ لا ضد له ولا ند له نتولى خليفة كم ذاين واي إني جاعل في الأرض خليفة فیدلک وا بړی تعالی را فیدلک وا بړی تعالی را عن سبیل الله دلار الله تعالی نه ان الذين كفروا يدلون عن سبيل الله چې گمراهي دلار الله تعالی نه لهم عذاب شدید دې د پاره عذاب شدید دی ونه بما نسو په سبب ځای کې ارګړي یوم الحساب رد حساب رد حسابي را کړی دا رد حساب را روانه ده دا ده ما خلقنا السماء ما دلیل توحید عقلی ما ندی پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکا اسمان بروانوم ازمکا با اوارم حساب بکوم پدی رضی باندی یوم الحساب چې حساب راځي اسمانونه براوغور دیږي نو که به هوار شي معنی دی پیدا کړی اسمانونه او الارض نو که باطله وما بينهما من ذلك باطله عبس فذل اسه دا عبس ندي ذالک دا بطلان دا اسمان او د زمکه په میان کې ظن الذين ګمان دا کسان چې کافران دي فويل للذين كفروا عذاب د پاره دا کسان چې کافران دي من النار د اورنا دی وای مونږه تاسو یو یو ام نجعل الله پر رد کینه مؤمن او کافر ام نجعل الذين امنوا يغردوا ما کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کوي کل مفسدين في الارض پشان د مفسدانو پزماږي کافرانو پشان ګرځو کافر او مسلمان کې د ځمکې د اسمان فرق دی ام نجعل المتقين اي ګرځو متقيان کل فجار پشان د فاجر فاسقانو لا نه نه مؤمن لوی ځان له شاید متقی علامه صدا د متقی نشانه ده د کی تقوا په سر اغلی ده په کتاب سرا دا دلیل توحید دلیل وحید د کی تقوا راغلی په کتاب د الله سره کتاب کتاب د الله له انزل الله کتاب عظیم الشان کتاب ده دا تعریف د کتاب ده موږ دا تعریف کو کتاب انزلنا عظیم الشان کتاب دې ما نازل کړی دی الیک تا ته اثبات رسالت ته مبارک مبارک دې سامعو قارئو طالبو عاملو خادمو ټول برکت ورکړي ټول لا ليدبروا آیاته چې تدبر کی پایاتونو د قران کې ولې تذکر اول الالباب نسیت والی صاحبان د عقل چا کی چې عقل وی نسیت بوالی نو کتاب طالب کتاب در کړل عظیم الشان او داوود علیہ السلام لم ورکړو سليمان علیہ السلام نعم العبد هو نو سليمان لار او ستا معجزه به باقی ستا کتاب به باقی ښا هغه نه ختميږي اب قرب قیامت کې بیا دي دا دا الله انعام دا ربط تغي ترخه وهبنا لداود هبتن تعالی ما کتاب درک او داود علیہ السلام نه وهبنا هبتن داوود لا می سليمان ورک داوود عليه السلام لا الله صفات اعلينا کل کتاب هبتن کما وهبنا لسليمان داوود نعم العبد خبنده هو دا سليمان داوود عليه السلام نعم العبد خبنده انه اواب دی راجی کی دن کې الله تا د سليمان عليه السلام خبنده داوود علیہ السلام خبر پیغمبرانو لارې پیغمبر زوی پیغمبر الله ول کتاب ور کړی دی زبور سليمان عليه السلام باغي عمل کو سليمان عليه السلام لولي الله تعالی پیغمبري ورکړه ځکه د داوود عليه السلام خو نور لزامونو یو سليمان عليه السلام تاسو مونږ پیژنو نور څوک نه پیژني ښا ولې دې کې علم علم او خيار د پلار تابعدارو او علم پکې وخا خدای دې مونږه تاسو له علم ظاهري باطني دواړه نصیب نعم العبد هو ډیر هغه یو کیسه وا هغه کی تفاسیر مختلف غلط اسرائیلیات وای دا ماشه ته کومه جمله وی لنډه ما ډیره خلاصه وی دا صحیح ده ها عشان ظلم هم درته بیان کو چې شبیر احمد ته پکې ولاړو نو دا مولانا ته ورته وی په دیوبند کې شاه نور شک چې مستدرک راوان دا یو کتاب خو شوي په تاسو چې یاد یې درته چې غلطي ونه وایي دوی مګل یو یې د ګل د پاسه ګل چې یو ته لړکوي لاندې لا بل دغه لاسه کې دی ته وګوره راشه دی بلې ته وسليمان نعم العبد انه اواب ډیر راځي کیدونکو الله تا دی بلې ته ګوره اذ عرض په سليمان عليه السلام جهاد سره ډیر شوق او جهاد سره شوق اسونه ساتل پټنې رسالې ساتلې او د جهاد لپاره په تمام دنیا باندې زمګه باندې زګه د چا حکومت نو به د سليمان عليه السلام بلقیس ته وګوره څنګه په سکندونو کې مسلمان شو کنه على هذا القياس نو جهاد سره شوقونو اسونه ساتل طالبانو نو د دې کال کې معاینه کیږي کال کې دا اسونه ګوري کابل کې ورته ګوردوړ وای ګوردوړ اسونه زغلې زموږ ورته انسپیکشن وای نه انګریزانو لفظ دی انفیکشن کال کې د فوج انفیکشن کیږي فوجي څخه دی وای مراد زمونږ انفیکشن شروع دی بوشوي هر سی ګوري وسلې اسباب دې ستیارې کړې سی جوړ کړې سی کړې دي دا ټول ګوري او کابل کې بداوم کې د ګوردوړ ورته وای کال کې ودل جنگي اسباب ګوري نو هغه د جنگ اسباب خدا اسونو سليمان عليه السلام وی راړي وی ګورم چې تاسو تربيت خکړې ده کنه ساتلې دي کنه تیر تیر لوی او کرا ورته وي ښا اسونه تیر کرا اسونه دا تیر اس چې دا وای کنه ډیر تیر کرای اس سره دوله ساتي کنه والعاديات ذبحا فالموريات قطعا فأسرن به نقعا فوثتن به جمعا الته کې تیز اسونه پکار دي کنه اسونه تیز فکرا فقال وی وی انی وی سليمان انی احببت حب الخير زه دوست ګرم محبت د خیر خیر نه مراد خیر له اسنا خیر اسنا اسنا دوز کړم نو کا سونه معنا خیر په معنا د خیل کا اسونه دوز کړم ښا ان ترک خیرن اسخ مال دې کنه اسخ مال دې مال دې کنه لسا سیتا تخا په دو دو لک اسی رسول کو شو حساب کو خیر دې ان ترک خیرن مال ته وای او اسم خمال له خمال له اسد اوس خو اسونه په شل لکه دیر شل کړه نوابان اخلي په سلويخ لکه عرب په شپېته اتیا لکه اخلي اسونه دي حب الخير محبت د اسن عن ذکر ربي لاعلاء كلمه ربي د پاره ذکر درب اعلاء كلمه ربي چې د جهاد کوم د جهاد د پاره مې اسونه خوخ دي ساتمه دومره مې پیدا کړی دي نورم پیدا کوم نو اسونه غلول دلته ناسو نو اسونه به داسې پر لس لس به پر خودل لس پینځل لس پینځه پینځه داسې به پر خودل زی ادا داسې ناشته آلته جنډه به یو تکول آل چې روان بشو چې کوم اس به مخ کې ته تیز به ته داسې براغله د مخ کې ته راتول انتظام ورته کړو نو سليمان عليه السلام با خوشاله شو هغه سن الله به داسې دی اصل چې داسې داسې کې دی خوشاله شي خو شعور کوی چې دا مالک مانه خوشاله دی نو سليمان عليه السلام داسې داسې کړ د خپل باندې به ول ډب ورکو نه دی خوشاله شي چې یاره دا مالک ما نه خوشاله دی دی ګور په شعور باندې پويږي دا ګوردول کو دا اسونه قتل حتا در دې پوری توارت بالحجاب چې پټ شو په حجاب کې دا چې تل ون ګوردو دوړه خو کوي کنه نو دوړه کې پټ پښو نو وي سبې وي ردوها رد کې دا دستا ها دلته نور بیان شته نه نه نور دی نه بیان د نور دی هغه دا سونه بیان دی التفاتیر وای نور واپس کئ جلالین وای نور واپس کئ نور چرته دی انور واپس شوی دی چرته چې ته نور واپس کئ دا هغه تستی ته اشاره ده دغه لس پیندل د تجد اتونو ده ردوها علیا واپس راولي دا پما نو را بالا دلته کې به ودرې دا مخې ته هغه به خوشاله شو دا په ټپ ولا ورکو ردوها واپس کې دا دستد اسن فما علیا فما باندې او تفادیر دوی وی دا نور واپس کوي نوز دی قضا شو د مادیګر مست نه قضا شو تفاسیر دا وایي مز د مادیګر ته قضا شو نور پریوته نوی ردها علیا دا نور ته دا واپ دا نور واپس کی واپس کی دا نور نو نور واپس شنو هغه موزو کو نو بیا شروع شنو اسونه الالول تفاسیر وای بیا ټول اسونه الال کړ د پاره تفریح او د خوشاله نه دی دا سی ول ډب ورکو په دې لای باندې دا سی ول په خپل باندې ډب ورکو دا اس په شعور کوی مالک خوشاله ا دای وی نور واپس کوي چې ما دا مود کو معنی مود کدا کو نو مود په بدله کې بیا اسونه لالو موز نور چاته نه دی وپاج رسول پاک نه خندق کې موز درست شوی او کنه ها په خدای دې دې کورونه ډک کی د اور نه موږ نه روز موز درست کو رسول پاک نو ویلي چې ردوها علی دا نور واپس کې په ویلي وو ندی ویلي رسول پاک په سفر راته وضو ابو هريره ته وایي نور هغه ځای تر وخته اتو بجو ته اول رسول پاک پاتې ده پاتې وی دی وادي کې شیطان دی مخکې لړ شي مخکې لړ الته جمع وکړه قضا قضا جمع وکړه رسول پاک نو رسول پاک خو نه وی دی نور ته چې واپس کې د انور لغون ته چې مونږه موږ کو کته کوي راغله ده کته کوي نور رو چاته نه دی ولاړخه نور چاته نه دی ولاړ انو دريږي نور دومره لیاز د اصحاب کاف ساتل دي وتر الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كافهم دا لیاد د اصحاب کاف ساتل دي چې الله ورته وی دا زما د دین د پاره د قرباني ورکړي ځوانان دي لکان دي او د مالدار او الواد دي هر څه پرې خو دي دی لا لیاد او ساته نو نور یې هغه لیاد ساتل دي داته وته نه راوګرځي دا یو ساتي نور نور چاته نه دی ولاړخه رسول پاک ته نه دی ولاړ نو بل چاته ودرېږي بل چاته ودرېږي د تمام امام الانبیاء ده کنه نه هغه ته نو درېږي او تاته دی ودرېږي نور ته دی ودرېږي نو نور واپس شوه دی ان دې موس قضا شوه دی داغي جواب دا دی نو نور قضا پریوته دی ان موز قضا شوه دی ته ضمیر غلط راځي کې فتوفق شروع شو بیردوها رد کی دا دستا ا دستا به راوسته د اسونو علی پما باندې فتوفقن شروع شو مسحن بالسوق مسکول په گردن باندې دا گردن دا پاندای ولا دا ته وای والاعناق گردن په ګردن ولا تفریح ور کې دې سټ خوا کې داسي وي او په دې خو باندې تتیبا وتفریحا لها خوشالي ا دې پای باندې طبيعت خوشي نو دغه را پرې د بل ته وګوروي ګل د کدو ګل چې یو تل لرکاوي لاندې لا بل دې دې ته وګوره نا تمام ثم انابا بیا راجی شماتا حدیث شریف کی راضی سلیمان علیہ السلام وی زیدی علاقه ته ورشي مجاهدین هغه له چو چراو کړ استړي یا سیو نو دو قسم وکړو ویلا توفن الليله زب بیگاش په بیبیانو ټولو طواف کوم او دا غینبا بچي پیدا کیږي هغه بچي به مجاهدي چابک سوار وي ملک ورته وی حدیث کې راځي ان شاء الله وایا ان شاء الله ير شو ير شو نو او یا بی بیا نه وي یو بچي پیدا شو دی وینا او نور نه پیدا نشو او هغه نیم مفلوجو نیم سیو انیم مفلوجو بدن مفلوجو نټینګې د پاس باندې نو دای راړ نو په تخت کې خود په تخت کې خود والقا علی کرسی کې خود په تخت هغه باندې جسدن ولدنا تمام نو ثم انا اوهوي سليمان عليه السلام راځي ان شاء الله تا او ما خو ان شاء الله نو ویلي ما خو ان شاء الله نو ویلي او دای سوي سليمان عليه السلام لامبل نو ګوتې یې خوا نو ګوتې پیری واغستا پیری ناغه ګوتې تواجولا نو په تخ باندې کیناست ایزه سليمان يم ایزه سليمان يم وای شي وو خلکو به خبره منله سليمان عليه السلام وی زه سليمان يم وی هغه په تخ ناس دی خلکو په ګډو وشته انو لاړ یو مچی مار سره نوکر شو ناغه پیرې چې پوه شي چې خلک را باندې پويږي نور دا نور و آرامي توپ کوي خلک پويږي نو غوته واغستا نو دریاب ته غردوله دریاب کې مې خوړلا هغه ته سليمانه مې وای هغه خوړلا نو چې میانو سپینول لغه غوته پکې راوته نو سليمان عليه السلام په غوته کړه بیا راغه په تحقیق ناست دا قصه د منلو ده سړې پانی دی پدی کې مردوی پدی ته دا درو هغه هم درو دا سقاو بچو د کابل په تخت سقاو بچر هغه کې نه وښوي ا مشکل هغه وی زبا شایم دا سقاو بچو نو چې په تخت کې نه دا یا ساته دا وهب لي او بخمات لي ملكا ذات ملك بادشاہي لا ينبغي لاحد جني مناسب یو تن لمن بعدي پس زمان انك انت الوهاب پتیت تبخون کې تبخون کې ما ته ذات بادشاہي را رسول پاک شیطانو نسو یو ورځ د ضرور سليمان دوا یاد شو نو پری خود کما چې مدینی واړو ور سره لبي وکي خو ضرور سليمان دوا یاد شوخه نو اني احببت حب الخير خیل خیر په معنا د خیل کا اسونه خا امال کې کې د مال په معنا یې کې نو اسم مال دی بیا معنا د ما اصل مال اسخه مالونه دي ښا دا اس تجارت د اسونو تجارت چې څوک یې ډېر مالدار دی استا بر ملک نه راولي بلخي اسونه ورته د بلخ ډیر مشهوري ښا ان دا فسخرنا له سليمان نو تابع مکه سليمان عليه السلام له الريح بعد بامره جه روان بو په امر ده روحا ان په آرام سره حيث اصابه کوم ذات چې اراده به وکړه اراده اصابه اراده اراده به وکړه رسیده به وای شیاطین امسخر مکورته شیطانان مست شیطانان پریاد کل بنا ان هر آبادې کوونکی ګور په دې آبادی کوله بیت المقدس په جوړو وغواث غواث په بحر در گراما یکار غواثت د دریاب نه مدغلیر راو باسل نه منجوناګانو کار غواث دی غوپه ځنی ته وای دا غوپې چې راو باندې کړه غوپه وای کته مدغلیر راټولې واخرینا نور می تابع کړ دا ګران ډیوټي د پیریان دغه خو ناری دي او دا او بو سره د دې نه لګي واخرین نور مقرنین تړلی شي وغي فل اسفات په زنجیرونو کې چې چا بډیر روانه او کنه نافرمانی نه وي په زنجیر کې وتړل پیریان به وتړل په زنجیر کې هذا عطاؤنا الله ورته زما بخشش دی دا قلنا له امي ودتا هذا عطاؤنا دا بخشش زما دا ملک وان له دي سليمان عليه السلام لر عندنا فنزما بان لزلفا قربت وحسن مآب اخيست زائد خست زائد داسي الله تعالى ويغور سليمان عليه السلام واقع وبل دليل نقلي واذكر عبدنا آيات کا بندہ زما ایوب علیہ السلام سمر صبر کړو اول کې دا سمالدارو اته غامنی او شپاړه ته ولا ورکو ادو درمن په وریدل یو د سپینو یو د سرو تمره مال ولا ورک درمن وری کنه د سرو او د سپینو معهم رحمتا منا اذری رحمت تخبل جانب نو ذکر او نسیت لول دا نسیت د پاره صاحبانو د عقل تکلیف راضی الله یې بوزي تکلیف ورکون کې الله دې بوتون کې مله دی بی بی ته یو ملنګ راغلو ورته دې ته وای در خاون به جوړ شي خطبه وای چې دا دی ملنګ په دوايې سره خوشو هغه شیطانو هغه شیطانو ګوره د غیر الله نه غیر الله ته اړ تو وای چې ملنګ په دوايي باندې خشو او د یقین په دوايي باندې خشو حکیم ملنګ وای حکیم وای و دې حکیم په دوايي باندې خشو لا وایا ایوب علیہ السلام پوه شو نو دې ته وی تاسو په دوايي راکړی چې دا څه وای په تا به سل گزاروم دا خو شیطانو دا خو شیطانو اتا ته دې دوايي واغستا راړه په تا به سل گزاروم اوس هغه بډای دا که سل گزارې وਹੀ نو خمړه بشي نو الله ورته حیله خي دا حیله ګوره خدای خو لري ښا کتاب الحیل الله سره تعلق دومره سن من طالبانو نو دا یو منخه دا حیلی جایز دی او ناجایز حیلی مکوي چې یتیم مالی پکې آی کې حیلی مکوي مالدار پکې ناشتي مکوي نور فقها او دا حیلی ټوله خول دي د انسان د فائدې د پاره چې د دې مړي فائدې وشي د تعالی عفو کی او د دې ژوندو غاړه خلاص شي د دې لپاره دا حیله کتاب الحیل دا په سمرقند کې شوی دی ښا فتاوا سمرقندیه فتاوا سمرقندیه هغه چې وګوره حیلو دا بیان دی پای کې دا حیله راوړی دا ادا په حیات کې رسول پاک یو کس لکړی و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس لا یو خذل کړی و حیلی جائز دا سیدی او ته پکې ناجایز مکو کنه لې وینه لا خو ما تر او بخل دی والی ټوله نو دی وتختی وای نه ته خو وکیلی وکیل مقدمه وګټي نو تاله درکې کاغذان له کور ته وړي دا علما دی وکیلان کې دا چې جمله حیله حیله اسقاط کوي دته حیله اسقاط وای چې دنه نه ګناه خدای ساقط کی دې لپاره نو جائز حیله جائز ده ناجائز حیله ناجائز چې کې یتیم مال نه اي کې مالدار نه وکوله چې مالداري وای فدی ورکا دا خو د جزانو لپاره الله تعالی دا شی راو باسل دی یو مالدار دی هغه ته وای ټول فدی ورکا ورکه او دو درې لکه او چې ته زبې د لو کم مای مال چل راځي مولایان په نه پويږي دایم د کرکنې سر کو تاسو هم نه پويږي نو مې راړه زبې د لو کم مې الله تعالی په 2000 روپۍ هغه رور هغه هغه نه اسقاط کومې کولې وجه تړیو خو چې څوک پويږي چې اخر لټي مونږ د مسلمان ک مړی خیر لټو ک ژوندې خیر لټی دای نه د مړی خیر لټی نه د ژوندې خیر لټی دای وای مړ دیم جهنم ته لړ شي ژوندې دیم لړ شي خو زمونږ ګډه لري هر سراج خدای دې مونږ د دین او ساتي علما او فقها چې کوم خبرې کړې دي دا دې نه فضولې وي یا دا فقها ته پويږي فقها نه پويدل ها د دې ټول د علم راواله دا غي یو کس علم ته نه رسی ها دومره لوی اولیاء او بزرگان عالمان نو موږ بسي دا جایز دي خلق ته ناجایزه فائدہ اخلي ښا بیا علما بدنام کوي دي ځان له جوړي الکه دا د مړي فائدہ ده او د یتیم د یتیم مال به پکې نه لګي تری دې ما ما دې هغه وی دا حیله افقاز دکوم کو بالکل والا وې کا دا یاد ساتي خیر لټوي د مسلمان کاغه ژوندې دې کاغه مړ دې چې هغه ته الله فائدہ ورسي خود به دې کا دوی غسن طریقه الله خی کوله تاسو نشي خود به لك ذو حسن فدرب بي ولا تحنث انا وجدناه منته مد ایوب علیہ السلام صابرا نعم العبد فبنده هو ده اواب راجی کیدون کې وذکر عبدنا یاد کې بنده صبر ده بنده زما ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اول الايدي صاحبان د قوتو طائفایبان ایدی د قوت په عبادت کې او یا په خلق باندې ول ابصار اد بصیرت په دین کې طائفان د بصیرت په دین کې ان اخلصنا ما خالص کړی دی لر به خاصله خالصه فخصله خالصه سره هي ذکر الدار چې هغه ذکر د دار د اخرت ته د دې مقصد اخرت ته انهم دایته دي انهم دا انبیاء په نيز زما باندې لمن المصطفين الاخيار د غوړه کړو شو نه دي الاخيار په دنیا کې غوړه دي الاخيار د غوړه کړو شو نه دي دا مذکور صالحان واذکر اسماعیل یا کا صبر دی اسماعیل علیہ السلام فلار لالو غ صبر کو ول یسع آیات کې یسع لام زائده دی یسع دا ذکر د صالحانو دی ښا دا چې ذکر شو دا لوی خلکو هاذا ذکر الصالحین وان للمتقین د پاره بشارت ته د پاره د متقیانو له حسن مآب خصه ظاهر مرجع ده دای د رجوع صرف داد بدل له جنات جنتون عدن دی قامت مفتحت اللهم الابواب کلاو شو وی دې ته دروازه مفتحت اللهم الابواب کلاو وی دې ته دروازه د جنت پر ورځ قیامت رات الطرف بندون کې نه نظر به څنګه نظر وړاندې به نه مړه صرف خاون ته وګوري ښا بل چا ته ونه ګوري خاطرات الطرف بندون کې د نظر دا مطلب خاون ته وګوري اطراب امذولي اطراب امذولي هذا ما توعدون ورته وای دا هغه چې تاسو وعده کولی یوم الحساب پر ورځ حساب کې چې شي تاسو سره په دوزخ کې دا یو چینیان دي دادم تاسو سره یو نو دای به وایو دا روسیان ورته وای لا مرحبا به ندی ار کله په دای باندې دای مرال الخدای دې دای رکی انهم سوال النار دای داخلي دن کې دی اورتا دای په داخلي کې دوزخ را باندې تنګي دوزخ تنګي نه خو دای به وای ته دای ربه تنګي کړه قالو بو ورته غي ولې دا تابعداران اجزان بل انتم لا مرحبا بكم بلکې نه بل انتم بلکې تاسو لا مرحبا بكم ندي ارکله مرحبا پتا سو باندې ارکله پتا سو باندې انتم قدمتم لنا تاسو مخ کړو مونږه دا کفر لنا مونږ ته به بیسل قرار لنا ولکم برقرار دې مونږ لا تاسو لرا دواړه به په دواړو قالو وی بیا جهنميان ربنا اے رب من قدم لنا هذا الله تب درخاتو کې اے رب چا چې مخ کې کړه مونږ ته هذا دا دوزخ فزيده زیاتی کې غلر عذابا ضعفا في النار عذاب دوچن په دوزخ قالو وی کافران نمکی دوزخ کې ولا کافران وایو اغشتن ام ذاغت انهم الابصار یا مایل شوی ذاغت اوریدلی دی اوریدلی د ګریدی دا غینه زمونږ سترګې مونږ یې نیوینو کا غی نشته دی وی غی چرته دی تاسو پیسې ویني ان ذالک دا خبر د اهل نارو لحق لا حق له هو تخاصم اهل النار جګړه د اهل نارو دا د دوزخ کې به غوبل جوړ کړی جګړه وکړي دا مشران کشران لوی غوبل وي قل ورته وای انما اوس اثبات رسالت کی او مدعا بیانې انما انا منذر ورته وای اثبات رسالت دې زخه يرون کې زیر ورکون کې مې يرون کې فما من اله نشر اله الا الله الواحد القهار مگر الله دې واحد لا شریک دې قهار دې یو الله توحید امنی اغه الله واحد لا شریک دې قهار دې رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض رب د زمکه وما بينهما غش په میان دي کې العزيز الغفار غزورور دی او بخون کې دی عزيز غالب دی او ذو انتقام دی الغفار ابقون کې دی قل ورته وایا هو شکایت دی ونبون عظیم دا قران دا دعوت ته توحید دا قران خبر عظیمه ده انتم عنه معرضون تاسو دې توحید او د قران نه اعراض کوي تاسو ګوره اعراض کوي ډډه کوي نه مني ما کان لي دی رسول پاک ته وی مونږ ته د مخکینو حال وایا کنه نو ورته وی د آدم علی السلام د ملائکو سما ملته رشی و نو رسول پاک نه تاسو کو نو رسول پاک ورته وی جواب ول ورکا ما کان لی نشته ما در من علم علم فی الملئ الاعلى پټولګي اوچت باندې اذ یختمون پاو کې جګړه کوله الا مگر دا وحی راته کی انما انا نذير مبين په دې ده خو يرون کې خارم للمتكبرين تکبر کوي يرون کې مغيلا متکبر کافر دی ښا متکبر مشرک دی کافر دی دغه غیرو اجز له بشارت ورکو مسلمان لا اوس ورته د ملائل اعلی فسجد الملائکه كلهم سجدوا كملائکه ټول اجمعين يربانه الا ابلیس مگر نی ابلیس تکبر تکبر وک کان من الکافر وګرځیدل د کافرانو قال ورته یا ابلیس ما منعك الله تشي منه کړي تاسو دونه کان تاسو لما خلقته هغه چې ما پیدا کړی به ایدیه بلا واسطه اب و ام بخل قدرت باندې بيديه بخل قدرت استكبرت تا تکبر کم كنت من العالي یا ته یې دی چلو یو خلقونه قال شیطان ورته وی انا خیر زبیتر منه د بابا آدم علیہ السلام نه وی دلیل څه دی وی دلیل می داله خلقتنی من نار پیدا کړې مال د اورنا فخلقته من طين پیدا کړې د خټنه قال وی ورته الله فخرج منها ود دې جنتنا فانك رجيم په دې در ترټل شوی د رحمتنا مطرد من الرحمت وان عليك لعنتي فتامان لعنت زمانه الى يوم الدين درجه قیامت پوری قال دوی ربي افانذرني اي رب مولت راک ماته الى يوم يبعثون درجه بعث پوری دې د مرګ نظام خلاصي الله ورته نه فإنك من المنذرين تدمولت کله شوی نه الی یوم الوقت المعلوم درذی دا وقت معلومه پوری هي خروج الدابه الارض چې خروج د دابه الارض ده الی یوم الوقت المعلوم معنی طالبان طلوع الشمس ولکی من مغرب اننا هي خروج الدابه من الارض دا دابه الارض دا تذکری د قرطبی لیکلی دی بوجه قال نو چې وخت ولا ورک نو سبکواس کوي لا قسم می دی لا قسم می دی خامخا د کوم جهنم من کده تانا وممن دا غجان تبعک چې تابع شي تا منهم د دین اجمعین ټول تا او هغه ټول وځو جهنم تلیګ منهم اجمعین قل ورتوای ما اسالکم ذ سوال نکم تعذنا علی پدی بیان باندې من اجر اجر زغوالم تنخا بدلا وما انا من المتکلفین انیم د ځان نه جوړون کې ځان نه هم نه جوړو ما ته وحی کیږي ما متقولین من تلقاء نفسي چې ځان نه جوړ کوم ان هو ان الا قران الا ذکر النفیت د الله د جانبنا ذکر من الله للعالمین د پاره د مخلوقات ولا تعلمن ذر جتات او پوشي نبأو په خبر د قران باندې په خبر د ذکر باندې بعد حين عند الموت في القيامه بعد حين پس دی زمانه نه عند الموت او في البرزخ او في القيامه دري واړه وایا تاسو پوشي اوس نه پويږي ښا الا به خبر شي تاروج به دا ورشي پته به دی ولګي خوارو کا نو په دې صورت کې الله تعالی طالبانو دلایل نقلیه بیان کړ او سواد سلور مسلې مکی صورت توحید مدلل رسا د ټول انبیاء او توحید د الله رسول دی او رسالت د رسول پاک سواد صدق محمد فی نبوته او تخویب بشارت حاصل سراوت لا اله الا الله محمد دا حاصل راوت دا بل سوره زمر دا مکی دی ته دم دغه حاصل لخوا بسم الله الرحمن الرحیم د رب دو ځای لګی ښا نازل شوه د پس د سورته سبانا سورته سبانا پس نازل شوه دی ولی د سبا سره تربت ته وګوره سبا قوم چې باغیان شو او کفر شروع کو نو الله قوم هلاک کنا نو دی موجوده او توي ک تاسو توحید او نه منو د الله نه باغیان شي تاسو به هلاک کم پشان د قوم د سبا دې مدر باندې را اخلاص کم ټول له کاله باغ ټیکټ واخلي سم شي ګوره ها دی الله تعالی د پاره دین خالص دی پس یو توحید به منئ بل چا غره بل چا ته आवाज نه کوي یو دین توحید دی اتبع ملت ابراهیم هغه ملت ابراهیمی دی فعبد الله بندگی کول الله توحید قبول کړه الله چې خالص کې انکی غیر د دین الا خبردار لله دین الخالص دای مد دای مدعا شو په دې باندې تخفیفات ورکي اثبات رسالت حقانیت د قران او توحید هغه درې واړه دلته بیان کو اوس تخفیف ورکي سوچ توحید نه مني عبادت نه کوي انجام به سي تباہي والذین اتخذوا کسان چې نسی ما سیوا د الله تعالی اولیاء خدایان ارباب آلات منات عزا غیر الله ته आवाजونه کوي ما نعو ما نعبدهم ذعبا من دی وای من عبادت نه کوو د خدایانو د دې لپاره کو الا یقربونا چې نږدې کی مونږه سوالات زمونږه مونږه الا الله الا تعالی ته ذلفا په قربت سره په عبادت د الله د غیر الله عبادت کوي الله غته هدایت نه کوي لو ارا او دوی وی اتخذ الله ولدا دا داغي جواب دی لو اراد الله کې اراده لرا الله تعالی ايتخذ ولدا شني ولې وی ولد لکه وی عزير ابن الله عيسى ابن الله اتخذ الله ولدا نو لا اسقفا ورکړې به مما دا مخلوق نه يخلق چې پیدا کړی دي ما يشاء هغه چې رضا وشي غیر من قالو غیر دا غنه چې دی وای الله څنګه نور مخلوق لګ الا تاسو کې نیول بنی ادمو کې ټول د غلو کندوان یې د غلو کندوانو تاسو کې نیول الله څنګه نور مخلوق لګ دی لا استفا ورکړي به مما اذا غنه يخلق چې الله پیدا کړی دي غیر من قالو ما یشاء غچ رضا وش سبحانه پاکی الله له شریکنا د ولدنا وهو الواحد الق... وهو الله الواحد دا الله واحد لا شریک دی او قهار دی دا واحد لا شریک دی او قهار دی دا اول دلیل دویم دلیل دا دی خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمک ازمک ته وګور اسمان ته بالحق لا عبثا دي کې عبرت ده يكور الليل دا بل دلیل دا د شپې لره على النهار فرزمان يدخل الليل على النهار انو د شپه وړکی رزلو یکی او يكور النهار داخلي رزلره على الليل فلا رزمان دي نشپه لو یکی رزوړکی فسخر الشمس تابع کړی دي شمس او قمر كل يجري طول جاري دي لاجل مسمى دا غنيتي معلم پوری ما دا به بیا به اسمانونه باران شي واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت الا خبردار الا خبردار هو العزيز الغفار دا الله تعالی عزيز دې ضرور دې کني مني بخون کې دې کتوب توبه وباس الله وی خلقکم پیدا کوي تاسو انسان ته وی و انسان ځان ته وګوره تر دې ځان ته وګوره خلقکم پیدا کی تاسو د زمکه نه من نفس واحده د نفس واحده نه چې بابا آدم علی السلام دې ثم جعل منها بیا یو ګرځو د دې نفس واحده لره ثم جعل منها لها منها په معنا د لها کا دی نفس واحده لبی بی د د باقی خارنه مراغی لیکلی دی تفسیر مراغی د باقی خارنه بی بی صاحب پیدا شوی ده او بعضی وایي چې د دنه پیدا شوی ده نو دی کې جزئیت قریب راغی او چې جدا پیدا شي جزئیت بعید راغی چې بعید خارنا پیدا شي من بطون ثم جعل منها لها زوجها أصحاب الظواهر وي منها زوجها أصحاب التحقيق وي لها زوجها ذو أنزل لكم أنازل كري خلق لكم یو تیار د ګیړي یو تیار د رحیم وی یو تیار د پردی وی دا ماشوم په یو پرده کې ښه دی په یو پرده کې انا غ پرده چا پیری انو دا دریو تیرو کې پیدا کې د دریو تیرو کې پیدا کړي نو د دریو تیرو نه راو باسلې نسبت درې معنی توحید رسالت او قیامت قیا توحید رسالت قیامت درې واړه و معنی ښا یعنی غرق شوی ذالکم الله ربکم دا الله رب ساتو دې له الملک ذل ربا شهید لا اله الا هو نشته معبود موجود چې پیدا کی یو انسان په دې درې او تیارو کې الا او غیر د الله نه فانا تصرفون کوم طرف ته ګرځول شي وان تکفروا تخویف ته کتا تو کافران شي نه مني فإن الله غني عنكم الله غني استاسنا دا الله ستا په اسلام باندې په کفر د الله خدای کې ته کمې نه راځي او قانون دا دی ولا يرضى لعباد الكفر رضا نه دی الله بندګانو له کفر باندې کفر ناکاره شه دی وین تش وین تشکرو که تاسو شکر وباته ایمان راړو يرضوه لكم رضا بشي الله تعالی د تاسو نه ولا تذرون بار کې نفس وازره النفس ګناګار وذر نفس اخرى گناه د نفس بل ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته مرجعکم ورګوردې دل سات فینبئکم خبر بگی تاسو بما كنتم تعملون فاج تاسو عمل کړی انه علیم بذات الصدور لا الله علیم د فاسرار د سینو باندې شکایت و اذا مس الانسان فاوګه چې مس کې انسان لره دورن ضرر دعا ربه بلی رب المنيبا چې راجي کیدون کې الله تعالی ته منيبا الیه چې راجي کیدون کې دی الله تعالی ته ثم پس دین اذا حوله چې ورکم دلره نعمت النعمت حوله اعطاه نعمتا ورکم دل نعمت منو د خپل جانب نه انعام ولر صحت دولت ول ورکم نسیا هیر کې الله تعالی ما کان يدعو هغه چې د بل يتدرعو چې زاری کوله ما کان يدعو يتدرعو الیه الله تعالی تا من قبل قخوا بیا خدای هیر شي فجعل لله اندادا اگر دوی الله تعالی لر شریکان وای دا زمونږ د خدایانو برکتو عاقبت تراو دی ليدل عن سبيلي گمراه شي لاره د الله تعالی نه نو قل ورته وای تمتع دا تخفیف دی نفع اخلی به کفر کا په کفر نفع اخلی په کفر خپل سره قليلا زمانا قليلا لګ زمانہ انك من اصحاب النار ته صاحبانو د اور نه ذي اور دې زائد ښا تور دې ځای دې لګون ته کې فائدہ اخله په خپل ژوند کې اوس الله تعالی د مؤمن او د کافر مثال وی بل افمن اغسو هو قانت جتاب دار وی د الله تعالی انا الليل فوقات د شپې کې ساجدن سیده کوونکی تراوی کوونکی ختمونه کوونکی اولاړي قائمن اولاړي الله تعالی پیشمنی کې يحذر الاخره یریږي د اخرت نه د عذاب د اخرت ويرجو رحمته او امید ساتي د رحمت د الله تعالی رحمت ربي امید ساتي د رحمت د رب قل ورته وای هل يستوي هل يستوي الذين يعلمون ای برابر دي هغه کسان يعلمون چې پويږي په شکر د منعم الله تعالی شکر باتی د الله قل وای یا عبادی اے بندگانو زما دا ترغیب د اسلام ته چې الله تعالی وی راځي اسلام ته الله تعالی قبلوی الله مؤمن سره ډېر انعام کړي قل وا یا عبادی بندگان زما ته الذين بندگان زما کسان چې ایمان راړو تقوا کړی تقوا کې دربنا شکر وباسي تقوا کوي د رب نه یریږي د رب نه للذین د پاره دا کسانو احسنو چې عبادت کوي په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه جنته حسنه چې دې عبادت کې الله بوله جنت ور کوي وارض الله واسعه زمکد الله تعالی کلا ولا کدل تنشي کوله دا بل ځای ته عبادت کوا زمکد الله تعالی واسعه کلا ولا فخرج هذا یریګه ما زمکه نه وځه الته عبادت کوا انما هو فصابرین فتیترا پورا بکړی شي ور بکی الله تعالی پورا بکی صابران ته اجرهم بدلی ده دی اجرونه ده دی ثوابونه ده دی بغیر حساب به حسابا ګور انما هو فصابرون اجرهم بغیر طالبان صبر کوي وای صبر کوا خدای ما می درکی یو ذل و اوزانګ د ذلف پټالونو صبر کوي سره طالبانو دا تکلیفونه برداشت کوي برداشت کوي راځي صبر کوي وای چې دا صبر په فائدہ ده او لا وایا د قران کې صبر ذکر کړل چې صبر کوي اپل مزید لپاره دغه دي خره وشي وی بیا مون درویشانو خوند خاور په کندول کې هیڅ التفات نه کوي د شاهانو جام زرین تا مونږه تاسو دی الله په دې گزاره کې صبر قناعت راکې ډېر لوی شی دی صبر وارض الله واد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير عتاب قل ورته وای دلیل عقلی دی انی امرت زما مور عبد الله چې دی وی ته زمونږ د خدایانو بلکنه نو قل داغي جواب دی زه له ساز خدایانو بوتان ما باندې منی دغه د بوتانو لورکول د پار راغلم قل ورته وایا ان امرت اني امرت زما مور عبد الله چې عبادتکم د الله مخلصا لو دي چې خالص کوونکې مدلره دین او تول مامور به باندې او زمون خبره نه مانی نو قل ورته وای انی اخاف ذریګم زستاتو خبره ده کنه قل ورته وای وی انی اخاف ذریګم ان عصیت ربی کنا فرمانی کوم دربنا عذاب یوم عظیم د عذاب لا غرزوینا لوی عذاب را روان دی کزه د الله خلاف حکم قل الله اعبد دی الله تعالی را اعبد العبادت کوم توحید قبلوم عبادت د الله مالی او بدني مخلص له الدين چې خالص کوونکې د لره د دین لا لنفسي تزان نه نوام د الله عبادت کو الله راته وایي شکر دې الله عبادت کوي دا د الله انعام دی دا د الله انعام دی شکر دې چې الله عبادت کوي لګي کړي دې زموږ بس عبادت دي هو الله له کو کنه عبادت نوم د الله خلو لاړ الله ته یو جاړو الله ته فریاد الله ته کو आवाज الله ته کو فبشر عبادی الذين يسذير ورکی بندگان زماتا بندگان زماغه ثانیه سمعون القول چې وکیل قران ته محاسن د قران ته د الفاظ ته قصص ته امثال ته فيتبعون تابع کیږي احسنه د محکم فيتبعون احسنه احکمه د محکم وامنوا بمتشابه اغور سره ده ایمان راړي په محکم او وامنوا بمتشابه اولئک قران دو قسمه محکم او متشابه نو په محکم ایمان راړي متشابه امنی متشابه په محکم عمل کې ایمان متشابه راړي اولائک دا اولائک الذین دا کسان هداهم الله چې دې کړی ته الله تعالی او اولائک هم اولل الباب ادا صاحب عقل دا صاحبان د عقل دي ښا چې الله عبادت کوي محکم باندې عمل کوي ایمان په متشابه راړي افمن حق عليه كلمه العذاب هغه تو چې ثابت شوی د په باندې کلمه د عذاب هغه کافر دی ابو جهل له بل له بل ابي لهب دی افانت تنقذ اتخلاصون کې من هغه چاله په نار چې په دوزخ کې تغه هدایت کول شي خلاصول شي تنقذ تخلاصون کې د دنیا دا راوګور دی هغه به نه راغور دی تجربه یې من تحت الانهار لاندې د ډکو دینه نهرونه وعد الله وعد کړ الله تعالی لا یخلف الله الميعاد خلاف نکي الله تعالی په وعد کې دلیل توحید دریم لخوا دا دریم دریم دلیل الم ترى اتنغوري ان الله قد يدر الله تعالى انزل من السماء ما نازل الى برنا اوبو برنا اوبرا ولي اول د زمکه وګوره تک شنه وا شین قالین په زمکه ادري سلور میاشتې پس وګوره هړ کې اوس وګوره او د خرشاده دا د دنیا د زینت مثال دی اکه ځان مسلمان خسته کوي ځان خسته کوي نو خسته کیږي په قران سره زمکه په باران خسته کیږي او مسلمان په قران خسته کیږي ته دې په قران عملو کې خسته وي بل مثال وایخه مسلمان افمن شر الله صدره للاسلام هغه سو على قلبي پشان دا غشای چې مهر لګول الله پر داغه فهو على نوره دا مسلمان په نور باندې فهو دا مسلمان على نوره په نور باندې غلط کار نه کوي غلط ځای ته نه دي من ربه لجانب ربنا یعنی په توفیق درب سخت وی سخ وایا تور وی سخ دونه داغي د قران نه بالکل قران ته ناراضي مينت ورته کو ناراضي اولائک فی ضلال مبین دا ځان په گمراه ښکارا کیږي دا گمراه دي ښا چې هغه د قران د هدایت کتاب رڼا نه ته ناراضي بدبخت دی الله الذي بل دلیل توحید وای ښا هغه د مسلمان کافر مثال وي او صورته وای احسن الحديث دا خسته کلام د الله دی الله نزل احسن الحديث الله نازل کړي خسته کلام کتابا ته بدل لخه د احسننا کیغه کتاب دی متشابه متشابه يشبه بعضه بعضا في غاية الكمال فغاية كمال كي مساني مقرر دي الفاظ داغي كتاب الفاظ مقرر را دي كنا مساني قصص مساني الفاظ دا الله دې یری نه اعضاء او خوځي وي الله دې لوی ذات ته څومره لوی انعام کړی دی وي او خوځي یلود الذین اعضاء دا کسانو یخشون ربهم شرید ربنا ثم تلین بیا نرم شي جلودهم اعضاء لدی وقلوبهم زرون لدی الى ذکر الله ذکر الله تعالی تا ذکر شروع کی قران شروع کی خانه ذالک دا کتاب هدى الله هدایت الله دې یهدی به هدایت کې په دې کتاب سره معنا چات یشاو چې رضا وشي ومن يدل الله چې گمراهي کې الله تعالی فما له من هاد نشدا غلر هدایت کې انکه لعدم ما يتقي به دغه بچون کې الله دې اده د الله نه باغی دې الله ورته هدایت نه کوي او دا مسلمان کافر برابر دي نه یو سړی دی الله یې غورځي پړ مخې جهنم ته داسې لړکی نو چې جهنم ویخ تر دې پای کې کلونه تیریږي ښا پای کې به کلونه تیریږي چې دې ترسي نو دې بلا مخ داسې داسې اړي چې داسې غورځي اړول مخ به داسې داسې اړي افمن یتقی بوجه اغسو چې ځان بچ کی په مخ سره د عذابنا يدفع سوء العذاب په مخ سره دفقې بد عذاب دا مخ داسې داسې اړي دي ګرمه هوا نه تړې مخ اړي کنه نه د اور نه خدړې بیا سوء العذاب بد عذاب نه يوم القيامه روز د قیامت کمن امنا پشان دا غچا چې ایمان راوړي ويتقي او الله بچکی فلا اله الا الله سره دی به تکذیب نو کړي لعدم علمهم عالمان دي نه پوي دي قمقل دي ځکه انکار کوي که هغه لیدلې وي توبه به دي استوا بیا به یار سمانی توبه به وباته ولقد ضربنا الله وی شکایت بیانوم بیا بیا بیانوم کفر راړي او کفر کوي نو د کافر د پاره الله وي دغه داسې مثال دی کافر زناور ضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال رجلن په یو تړي باندې یو تړي دی مرې د امرې دی فيه په دې مرې کې شرکا مولاګان شریکان دي دو درې مولاګان دو درې دي امرې یو دی متشاکسون مختلف دی رائے دا غي متشاکسون متنازعون متنازع دی رائے دا غي کارونه دا غي یو ورته وی صحابه ته ورشه بل ورته وی جنگیری ته ورشه هغه بل ورته وی ټوپای ته ورشه نو متناکسون دي یو وی دی په لور شه بل وی مردان ته ورشه امر یې یو دی مولاګان دوه درې دي سالم د پاره دی یو سړی الله ګور په سړی مثال وي یو مریه دی رجل یو مریه دی کامل سلام لرجل او سالم د پاره د بل سړی یو مریه دی یو مولا دی نو مریه ته وای دی په لور شوی خجی بیا وای صوابه ته وای خجی یو په دور شټو پای ته وای خجی نو یو مریه دی یو مولا دی یو مولا چې یو مرید ته خبر کوي او خج نو دا مولا به د دې مرین رضای کنا خود پر رضای چې هغه تابعدار دی یو مرید عجیب مثال الله تعالی وایخه او کافر خر په دې نه پويږي خر اوس په دې څه پويږي هل یستوی هو هل یستویان هو هل یستویان مثلا ادا دوار برابر دی جهت مثال دا اول ادا یو مریه چې مولا یو دی او هغه چې مولا دو دی یا درې دی او مریه یو دی دا دواړه برابر دي د جهت نه مثال نه لا ندی برابر ښا جواب دې ته قولو ندی برابر نو کافرو راشي یوم اولاد زمون الله او مونږ د الله مریان یو مونږ د الله مریان یو نو چې مرئی ته سوای نو هغه دې کوي چې مرئی ته سوای هغه دې کوي نو قولوا اوای الحمدلله صفات کامله د پاره د الله تعالی ده بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر دین نه کویږي انک میت و انهم میتون تو مریدون کې دی مریدون کې دی انک میتون تو تلون کې سړی مړ شخ په یو غوځولې ایو شهید په سنگر کې مړ شو دې دواړو کې څومره فرق دی د زمکه د اسمان دی کنه نو انک میتون و انهم میتون دا ده تو فنا کیدون کې او دا سړی هم فنا کیدون کې دی انک میتون تو فنا کیدون کې او دا سړی هم فنا کیدون کې دی په فنا فنا کې فرق دی ها نو او دې دا کې یو خبره ده دی وایو روح له عذاب ورکیږي جسم له عذاب نه ورکیږي معتزله وای خوارج وای جبريه وای روح له عذاب ورکیږي معتزله خوارج او جسم له عذاب نه ورکیږي او جمهور علما احناف شوافی مالکیان حنبلیان ټول وای نه دواړو لور کیږي هغه ټول سلور مذهب وای دواړو لور کیږي یو معتزله وای چې روح لور کیږي اجسم لنور کیږي نو دا زه خو یو پنجرم یو ډانچم یو پنجرم ما څه کول شو که دا روح را سره نو که دا روح نو ما څه کول شو سړی د روح دې بیا دې څه کول شي لته هم نشي والي وې داسې لته هم نه په ډډ هم نشي وړې دې ها بیا څه کول شي نو دایبا الته جګړه راشي قرطبي وګورئ نو دای به جګړه راشي نو الله تعالی ورته وي ښا یو مثال ورته پیش کی یو باغ دی باغ یو باغ د مالټو خو مزیدار مالټي دي امونه دي هغه باغ ته یو لړ روند پسترګو باندې روند دی خو جسم روغ دی لاس په ټول روغ دی ښا خو پسترګو سره روند دی او بل کس ور سره لاړ نغه په سترګو روغ دی لاس روغ دی او دا خپې دی لنګ لنګ را دی خپې کار نه کوي خپې شل دی پوته ته وای شل شل دی نو دا دا ړوند ورته وای راځه راځه راځه یې چل درته خېمه دغه ړوند ډیر بدی وی راځه ته ما پوګه کین اله زما پوګه باندې کینا پوګه دې پوګه کیناسته ال خپې کار خو نه کې خو لاس سترګې خروغ دي ال مالټي را شوکو مالټي را شوکو امون را شوکو سمتري را شوکو نو لګیا دې را شوکې یې کته هغه ډون پوګو کې نه ولې دې ا دې خروغ د سترګې شته لاس شته دې او د باغ مالک راغې چې د باغ مالک راغې نو کم یو به وਹੀ کم یو به وهي نو الله ورته وایي چې روح او جسم دواړو لا عذاب دی دا د جمهور عقیده ده ښا دا د جمهور عقیده ده او د مذاهب اربعه دا وایي خوارج معتزله وای نه روح له عذاب دی جسم له عذاب نشته دی هو شي نو موږ تاسو صراحتا د قران نه خلاف کوي پیش کیږي په دې يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون داور پیش کیږي په دې فرعون باندې ته خو دوګه د کته زمګه کې څه شي نیوی نه ها نو دوزخ بیا ممنه دوزخ کته دی بیا ممنه کنه کنه دی دو باندې دلیلی نو دوزخ کته دی تی فیصله تاسو به پوه شوي انك ميت وانهم ميتون دایو فنا کیدون کی تا فنا کیدون کی دای فنا کیدون کی استافنا رحمت دی او د دې فنا عذاب دی صافنا رحمت دی د دې فنا عذاب دی دا ښکارا خبره ده الله دې مونږه تاسو له استقامت راکړي او الله دې طالبان خوشاله دعا وکړي طالبان الله دې طالبانو له خیر ورکی برکت ورکی تا ټول چې راغلي دي او انو الله دی ولا نارینا الواد ورکی دا ټول ته د سورته مریم اول رکوع می شوایې ښا او دا ولا دې دې وې ټول وایې ښا اول درې وړ یو چې نه سورته مریم اول رکوع وایې او دا دې د تر سخت بیمار دی الله دې ولا صحت ورکی یو ضروری شاجت دی دی وې زما والدان والدین بیمار دی الله دی جوړ کی الله دې ټول له خیر ورکی الله چا چې دا شکونه را لګلی دی حاجتونه دي او څوک بنديان دي چرته پولی چرخی کې یا بل ځای بل ځای ټول دی الله را اخلاص کی کافرانو باندې الله خپل عذابونه نازل کی الله تعالی دې مسلمانانو له خیر ورکی او طالب بیمار دی الله دې ول صحت ورکی او جمال الدین مزری دعا وخت الله تعالی دې صحت یا خوشاله ساتي الله دې ټول له خیر ورکی بل ځای نه یو الله مرګي دعا وخت د امجد الله تعالی دې خوشاله ساتي الله دې دنیا آخرت خسته کی د دوه فرقو په مابین کې اختلاف د دعا او توګه چې الله د دواړو اختلاف په محبت بدل کړي او الله تعالی دې ملک کې خیر کراولي زمونږ دې ملک ته دعا وکړي الله تعالی دې دا د کافرو نه بچو ساتي ارکاب د والدین بیماری الله دې صحت ورکړي الله دې ټول له برکت ورکړي الله دې مسافرانو ته خیر کړي سوچ عمرې لتري دې الله دې دغې دعاګانې قبول کړي عمرې دې قبول کړي شاته حجون ویلي الله دې حجون والا توفیق ورکی الله دې مریضان جوړ کی څوک د طالبانو امداد کې الله دې ټول له امداد ورکی الله دې زموږ ساتو تفسیرات معاف کی طالبانو کورونو کې دې الله خیر کی دې ملک دعا کوي الله دې ملک زمونږه د کافرو نه بچو ساتي او چې څوک ورته بد ګوري الله دې هغه تباہ کی او دا کافران کابل کې او بل ځای نقصان کوي الله تعالی دې دې تدبیرونه هبا منصورا کی مجاهدین لا الله غلبه ورکی هر ملک کې جهاد کې الله دې ولا غلبه ورکی الله تعالی دې بندیوان د جیل نه راخلاص کی او الله تعالی دې زمونږ اساس نه رضا شي الله تعالی دې دا باقی رمضان په یخنۍ کې تیر کی ربنا تقبل منا انك انت السميع